اواز موچه ته د پاس د اواز نه لګي ولا تجرو له بالقول زور مو کوی د سره بیانات کې تجار باز کل باز لکه باز چې باز څه خبرې کوي انتا بتا مال صحابي د هغه اصل اواز دی وري صوتو یا رسول شو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ولي بیا هغه وی زیریږم خبر وم زما واز چت دی او قران وی ولا تجملوا بالقول فجار بعضكم لبعض اعمال می حبس نشي او الله معنا نه ده د ځان خبره مکو او پیغمبر صدا چې خبره چې هغه ته نوم اخلي او دا دې خپل ځان پوښتنه کوي وان کوم لا تشورو فجعل بعضکم لبعض یا رسول الله ورته وای نو هغه کانفرنس کې خودو یا رسول الله کانفرنس نو قران وای ان الذين ينادونك من وراء الحجرات هغه کسان چې تاسو आवाज کې خپل د کوټه نه وي اکثر هم لا يقلون زیات نه کوي ها چې القران څه ویل او غاړي کې راسورو او دا د دې ګړ بسونو کې یا الله یا محمد لیکلي ما چې ورته د سر نکی کو نو یو الکو ځلمه راته ویل دا ولې دا بدکار دی چې تا دا شو کاته یلا غمولا ویل چاو دی باندې پیغمبر بدلېږي پیغمبر چې بل لګي مار دی چې پیغمبر او موږ ټول قربان شه مرو خوځي بچي او واړه ټول قربان شه هغه را باندې بل نه لګي ستا خرطوب را باندې بل لګي قران کې الله وی ان الذين ينادونك هغه کسان چې تا ته आवाज کوي مورای الحجرات اپرو د کوټارن اکثر هم لا یقینون راځي چې ولید چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کاوه نو الک خلقو میاندو او زړو زامن وارل پیغمبر اسلام له چلاش کرا کار زم بلار سره مال مو سر ور کړو ما باندې رسول الله اسلام بلا کرانو او په دویم کال باندې به زکات فرض شوی نو به هغه ولېګا عاملینو کې ولېګا او هغه به درو ویلو فاسق وو نظر هم حکم بیانې قران کریم ها یا ایو الذین آمنوا جاءکم فاسق یو بیدبار سره راغی لټونو یو ماته ویل چې عجیب سره ما څنګه وځفلانی سره ما دا درې کال او سره او کلزرې د تکول او تازه من ډیره موده تیر شو ته هیڅ انو معلومات ما کې به زیاو څه ته به راته کنځلې کولې زه خو قسم په خدای دا کې زیات ورم نه کنځل زه دا څنګه کنځلې نه بیا هغه کنځلې وکړه او نه بیا دا پړستل کې وی دا چې بساله راشي دا مولان کې جنگي دا ټول دا د مخې سره دی آس دی ایو الذین امرون مخې هغه ته می پام شو انما المؤمنون اخوه فاصله بین اخوات ورونو درمنځ صلح وکړه انزما توقیر د ارکان او تعظیم نه نهانه یا ایو الذین امنوا لا یسخر قوم من قوم ټوکې دې نه کوي یو قوم بل پورې آسان یکونو خیاره منو غریبه نه چې دا غریب دا غنه غوره دا رسته دا غنه بهتري اخلاص پکې دی ولا نساء من نساء آسان یکونو خیاره منو عیب نه لګوي په خپل اندون سبان دي مبد ناموي خپل ځانو هم دي او عیب نه لګوي په ارقام او پر قبول به سرس مرتسو بد نوم دې چې سب سرای دي پورا نوم اخلا صحیح نوم اخلا بعد النوم ومن لم يتوب اولئك هم الظالمون شپاګم نهی د اسباب موزیونه نزا او بغضا ده مؤمنانو ځان ساتل کیږي د بد ګمان نه د عمل کولو نه په ګمان سره ان بعض ظن اسم بعض ګمان ګناه ده او یره ګمان خو نه کوم تلاش می کړی منډه نواله دا تحقیق می کړی ولا تجسسو وقارنا مکو تجسس مکو جاسوسی د کافر جایز د مسلمان نه جایز مړونه کا تا کنه چې دا په کشتا ده نو قران ولا تبار کومال غیبت دې نه کوي با حساب باز بد ویل د پاره د دې عبادت د دین کې راځي جرح او تعظیم راځي فرض دی واجب دی او کذانی ورا سباد کوم باندې من بشورا کوله نو ما به کوی له چې زمونږه شورا کې جرح یو تعظیم دی دا مولا خراب دی او دا مولا خراب دی دا غلط او دا غلط ایسم مستغلط خیر دې سبل دې دین کې یا ابل بل کم کې تا نه بال دې کار اخلي غنه به کم اخلي غیبت سره کوي جرح او تعدیل مدافعت دې دین لپاره حفاظت ها دا درس ته واجب دې لازم دې او کنا ځان سره یا سي نو دا به ناروا ده ولا يقبل بعضكم بعض